وي دا غي سیرت شه دا غي هغه بهترین احکامات چې دا غي د پاره نو دی امت تم الله جل جلاله ور کړی دا یې طریقې چې کومه بهترینې طریقې الله وتور کړی وي احکامات وتور کړی آی کې کوم اخلاق او عادت اغم تاسو توفی ځکه دا تر قیامت پورې امت ته نو دې ته الله تعالی ټول خې خبره اگر جمع کړی دی او دې ته بیان کړی دی نو چې د الله رحمت شي بیا انسان الله ته رجوع کوي پار سکي د الله شکر او بس د نیکو توفیق ته ملاوي د حلال او د کول توفیق ته ملاوي د الله د رحمت بدغه اثر نو د الله اراده د رحمت ته چې تاسو باندې رحمت وکي چې خخ کارونه وکړي بیان واضح د حلال او حرام د مخکو خلکو بهترینې طریقې داګه بیان او دریم خپل رحم کی د هغه رحم په بنیاد باندې تاسو خو کارونه ته ورځو او د بدو نه منع کی والله الله تعالی چې یرید اراده لري ان یتوب علیکم دا چې رجوع د رحمت کی پتا سو باندې نو اصل کې تا به توب واپس کېدو ته رحمت واپس کول نو چې انسان باندې رحم شي بیا توبه مو باسي خبر ده دا توبه مو باسي ظاهر کې توبه الفاظ راي موږ رحمت واپس کړي دا د خپل لغوي معنی ده او چې رحمت د الله واپس شي به انسان توبه وبس والله الله تعالی چې دی یریدو اراده لري ان یتوب علیکم دا چې واپس کی تاسو باندې خپل رحمت اوس دا د الله اراده شو دا دوباره ذکر کړه ځکه دې سره یو بل اراده ذکر کوي چې هغه د نورو خلکو اراده ده د اهل کتابو د کافرانو د فاسقانو ويريد الذين وراد لريا کسان يتبعون الشهوات چې لګېدل دي شهوات پسې چې کوم بل شهوت یې په لسی بس خدای رسول ته نه ګوري خو چې سي دا نفس وینو هغه کوي دې ته اتباع الشهوات ویل کی مراد دې نه کافران فاسقان خلق مراد دي اهل کتاب ويريدون ويريد الذين يتبعون الشهوات اراده لريا کسان چې لګي دل دي شهوات پسې نو دا الله اراده ده چې په نیغه لار مو چلے او دا خلق اراده الله اراده ده د شیطان د طاعت نه مو بس الله اراده ده چې شیطان نم بچ کی بدبختۍ نه مو بس سعادت د درکې ناکامۍ نه مو بس کامیابی د درکې په هغه احکاماتو کې چې پای کې حکم دی او نهي ده په امر او نهي په امر او په نهي کې پتا سو اساني وکي یا فل احکام لیکه هم صحیح دی ایو خففا دا چې سپکواله او کې فل احکام په احکام کې عن کوم د تاسو آسان آسان احکامات لري نور بسی حلال دی خره چې کوم مردار ده نو کوم محتاج شي غم خره مستر شي په مسی بار کې تیر شي نکاح د آزاد خزه سره نشي کولای محتاج شي نو د وینځ سره نکاح وکړه دا ټول د الله تعالی اراده ده اسانه وخلق الانسان پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا کمزوري ضعیفا ضعیف البنیه د بدن هم کمزوري ضعیف الاراده دی اراده هم کمزوري ضعیف الايمان دی په اعتبار د اکثر خلکو اکثر خلکو ایمان کمزوري ضعیف الصبر دی صبر هم پکې نشته دي ځکه جلالین معنا کړي خلقل انسان انسان ضعیف الا يصبر عن النساء مخکې د نکاح احکامات ذکر شو ان د دنه صبر نکېږي نو که آزاد نه ملاوي نو الله وینځي سره دی ځکه د کې صبر نشته ادي وجه وینځي الله گنجائش ورکړي یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل دي دلم نصوص څه وچی یا ایو الذین امنو یا کې وکړه ده سره دې من کوي یا د صحو کم کوي نو دلته من کوي لا تاکلوا تاسو مخره اموالکم مالون خپل بینکم په مس خپل کې خپل مال مخره وي هلکه خپل مال خړې شي پردي مالونه یادې او پردي مال ته استا مال وي ان دا پردي مال به داسې غني لکه چې خپل مال حفاظتن به داسې غني احترامن به داسې غني دا خپل مال به دې نه غړي بچي څنګه خپل خو انده سره غلم چې پور کوا نه احترامن او حفاظتن ضرور مسلمان مال داسې وګڼه لکه چې ستا مال لا تاکلوا مخره تاسو اموالکم مالون خپل یا بازو کې نو ته مضاف مقدر کړي اموال اخوانکم مالون درلو خپلو بینکم بالباطل فمسپل کې بالباطل په باطل طریقې سره نو باطل لاندې ولګي بالمکاسب الحرام پاک بکسب الحرام بمکاسب الحرام دی بمکاسب الحرام په مکاسب د حرام سره بیا ورپسې مکاسب الحرام پسې ولیکه مثلا کې مار شو جواری شو سرکه شو اغلا شو غصب شو چانه په زور شي غستل شو دا ټول حرام حرام کسبونه شو په رشوت باندې خوړل شي رشوت خوړل شي باغې د چا مال وال شي لکاسي دا ټولې باطلې طریقې دي الا ان تکونا نو دا استثناء ده مگر خره دا تنه استثناء کوي الا ان تكون مگر دا چوي الا ان تكون التجاره تجاره حاضره تكون کی ضمیر تجارت راځي کې الا ان تكون مگر دا چوي دا تجارت یا مالونو ته راځي کې دا چوي دا مالونه نو مالونه خو تجارت نه دي دلته په لفظ مقدر کې الا ان تكون الاموال اموال تجارت مگر دا چې دا مال مال تجارت په حلال تجارت دی ګڼل ګټلې الا ان تكون التجاره تجارتا الا ان تكون الاموال اموال تجارت مگر دا چې وی دا مالونه مالونه د تجارت او کنه تامه کې یو لفظ پکې نه راو باسه بیا معنا صحیح کی دې ته کنه تامه وای خو هغه به اعراب کې لیک پر پر از بیا الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وی دا مال یعنی تجارت وی عن تراضن درزانا منکم دستاسنا رضا سره علي چې په خله باندې وې در باندې مې درخواست کړو ایجاب قبولم اشاره ده بیا ال لازمي کې چې وې درخواست مې قبول وې چې وامه است رضا ال راځي چې مال معلومي نو په دې رضا رپس کې معلومیت ته اشاره ده چې کوم شي خرڅه نو هغه معلومي په دې کې مالیت ته اشاره د مردار نه خرڅيږي مسلمان ال راضي کیږي چې خرڅه نه چې کم مالی نو هغه د شریعت پستر غبانه وي ته مال ویل کی شریعت کې شراب مردار دا مال نه دي نو مسلمان ال راضي کیږي تور پن چې مس کې هم مالی کنه نه دې رضا کې شلو خبرو ته اشاره ټول چې کوم کتابونو کې ذکر کیږي کتاب البیو کې بیا چې کوم بیا بيوع فاسده دی هغه ته اشاره ده ځکه په بيع فاسد باندې چې پای کې شرط دی پاګي مسلمان نه خوشالي هو د څه پریشانه ده وجه مثلا ته ته د شر نه ځخلمه خو یو میاش په کور کې زور سیګم نه دا مجبوری ده اے خرڅي نغته ته مجبورن غاړه دې چې میاش پکې پاتې شي زه پتا مې خرڅ کړ دا څه کې شروط د مجبورې نه ادا رضا د خوشاله نه مجبوری پکې نو خپل ځان قتلول خودکشي د عام حرام ده اپا کې مراله او د بل نفس ته ستا نفس وي دلته بازو تقدیر کړی دی لا تقتلوا انفسکم انفس اخوانکم ایت ضرورت نشته د بل نفس ته ستا نفس وي ته چې بل قتل لکه چې ځان قتل د بل مسلمان داسې احترام وکړه لکه خپل نفس احترام کې المؤمنون کجسد واحده په توادهم تراحمهم تعاطفهم یو بل باندې رحم کې یو بل باندې نرمۍ کې دا بشان یو دی بالکل یو شی یو بدن دی نو ځکه وی یو بل خپل ځانونه مکتل یعنی بل کتل دا د سری خپل ځان کتل ولا تقتلوا تاسو مقتل ویان پسکم زانون خپل یا یو بل لرا ان الله کان بكم رحیما یقینا دی الله تعالی بكم پتا سو باندې رحیما مهربان دغه مهربانه د وجه خود معلومه محفوظ کړ دغه مهربانه د وجه دلنه نفسونه محفوظ کړ کستنې کوي ښکارا ظلم زیاتې کوي فسوف نسلیه الله وی زرد چې من بداخل کو دلرا نارن نارن عظیمه دا تاسو دا تنوین چې د دې معنی عظیمه ده دا جنکه دا علم نه کوي دا جدا علم دی دا تنوین په معنی د عظیمه ده یا مدخل مصدر دی په داخله دو خسته سره بیا ودوی کې الجنت خسته داخله جنت دروازې په مخ کې نه لري پرشتي به استقبال ته ولاړی ایا مدخل کریم دا ظرف ته مراد نه جنت دی نو دې آیات کې وی کلیو ګناونو نظام بچ کوي نو واړه بدل الله لري نو واړه اعمال سره ماپ کیږي او کلوې دی وکړو نو بیا دا نه چې واړه نه معاف کیږي د لوی د لپاره به توبه بس تر دې لوی نه ځان بچ کې نو واړه په خپل نبی اسلام پرمای حدیث لیکه الصلوات الخمس پنځه منځونه الصلوات الخمس پنځه منځونه والجمعه الى الجمعه او یو جمعې مزنواله بل جمعې پورې ورمضان الى رمضان غیر منصرف دی او یو رمضان نه والی بل رمضان پورې مکفرات لما بینهن دا مکفرات دي دا هغه څه د پاره چې کم د دې مس کې دي یو مس نه بل مس پورې واړو ګناونه شو بل مس سره الله معاف یو جمعې نه بل جمعې پورې شو هغه سره الله معاف یو رمضان نه بل رمضان پورې شو روزه سره الله معاف او بعضو روایت کې دي مکفرات لما بینهما مجتنبت الکبائر تر څو پوری د کبیره او نزان بچ کی نو دې سره دا خو چې کبیره د نه اوشوا دا مطلب نه چې کبیره شو بیا نه مات کی چې کبیره د نه اوشوا بیا توبه توبه لازمي ده بیا ورپسې توبه کوي کبیره ستوي صغیره ستوي ډیر تعریفات علما وکړي بس بهتر تعبیر دارې الکبیره ما فيه حد فی الدنيا ځان سره ولیکه کبیره هغه چې دنیا کې په حد راغلی مثلا زنا ده غلا ده ډاکه ده چا باندې تهمت لګول دي ما فيه حد فی الدنيا او وعید فی الاخره یا په الله د اخرت ير ورکړي جهنم ته به داخل کوي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم اخرت یې رب الله ورکړي او نفي ایمان یا نفي د ایمان شوی ازانی یزنی وهو مؤمن حدیث لزنا کار زنا کوي ایمان پکې نه د ایمان نفي براغلی او ترتیب او ترتب او ترتیب لعنتن یا بلانت راغلی چې دا چا کارو کړه بلانت حدیث یا قران کې یا بد الله او سره غلی او عذاب الله علیه نو بس داسې چې باغې باندې قران او حدیث کې دا قسمه وعیدونه سزاګانې دنیا یا د آخرت یا لعنت وغیرہ ذکر شوی نو دا ګناه کبیره ده واړه ګناونه تاسو وندخلکم او تاسو به داخل کو مدخل الکریم ازه خسته دا کم خسته زه مال عین رات ولي ګودا چې سترګو نه دي لري مال عین اس یو سترګې رات نه دي ولا اذن سمعت نغوګنو اوریدلې داغه کامل صفت لګ لګ صفت قران حدیث کې راغلي لګ لګ کامل صفت چانه دی اوریدل ولا خطر علی قلب بشر او اوریدل څه کې د انسان په ځل باندې داغه خیال هم نه تیر شي نو کوی چې چالي دې کامل چا مکمل نه دی کامل چا نه دی اوریدل چې جنت څه شي دا چې انسان لړ شي ته پته لګي